او د جهنم لوګې به په یو زړه کې چرته راجمع نشي خلکو سره محبت وکړي خپل اخلاص وته وخوي چې خلکو مونږ تاسو نه سن غواړو مونږ د الله دین او د الله شریعت نافذ ول غواړو اے مجاهد ازانو په جنا ته د الله تعالی د دین ګټلو او چتولو او یو نړیوال اسلامي خلافت قائمولو لپاره را پاتېدلې مسلمانانو ته د ارتداد نه تحذیر ورکوي چې تاسې د الله رب العالمین د دین نه مرتد نه شئ. الله تعالی فرمایي، اې مؤمنانو! که چېرته په تاسې کې یو کس د خپل دین نه واوښته، نو زر دی چې الله رب العالمین به یو داسې قوم راولي چې الله به د دوی سره مینه کوي او دوی به د الله سره مینه کوي، د مؤمنانو په مقابل کې به ډېر ذلیلی او عاجز به وي او د کافرانو په مقابل کې به ډېر عزتمند وي او مغرور به وي د الله تعالی په لاره کې به جهاد کوي او په دې لاره کې به د هیڅ چا د ملامتۍ نه نه یریږي او دا د الله رب العالمین مهرباني ده او فضل دی چې څوک یې خوښ شي هغه ته ورکوي الله تعالی د ډېر پراخ علم خاوند دی. د قرآن کریم آیاتونه عام خلک اوري او ټول خلک په دې باندې پوهېږي چې په دغه آیات کې کومه مسله ذکر ده لیکن هېڅوک داسې نشته دی چې هغه د هغه آیات حکم ځان ته متوجه کړي او خپل ځان پرې وتلي او دا ځکه چې د قرآن کریم اصلي مقصد چې د کوم مقصد دپاره قرآن کریم راغلی دی هغه دنیا پرستو اقتدار پرستو درباري ملایانو د خلکو نه ورک کړی دی لکه دا آیات ته خلکو ته بیانوي چې څوک مرتد شي الله به بل قوم راولي او هغه به الله سره مینه کوي الله به د دغه قوم سره مینه کوي خو مرتد خلکو ته نه معرفي کوي چې مرتد څه ته ویلی کیږي ارتداد څه ته ویلی کیږي د ارتداد اسباب کم دي د مرتدینو اقسام کم دي د مرتدینو احکام څه دي نو خلک چې ارتداد نه پیژني او مرتد نه پیژني او آیات هم اوري ځانو ته مؤمنم ښکاري او د الله د دين نه اوښتيم وي مرتد شويم وي د دې وجې نه ضروري ده چې مونږ د قرآن کريم فقه او صحيح فهم هغه حاصل کو په دې باندې جور پوه شو نو د دې آيات په تفسير کې مونږ يو پنځه بحث لرو لنډ لنډ باغه بيان کو اولنې بحث د ارتداد تعريف دی دویم بحث د ارتداد اسباب او دریم د مرتدینو اقسام څلورم د مرتدینو احکام او پنځم بحث د مرتدینو بندینو احکام چې یو کس مرتد یو هغه ونیول شي د هغې څه حکم دی نو اول راځو د ارتداد تعریف ته ارتداد ته ردت هم ویلی کېږي په لغت کې دا د رجوع یا ستنېدو او واپس کېدو په معنا سره راځي یا ګرځېدو په معنا سره بیرته په شا ګرځېدل دا یې لغوي معنا ده او ارتداد ته ارتداد ځکه ویل کېږي چې په دې کې د حق دین نه باطل دین ته ګرځېدل وي د شریعت په اصطلاح کې مرتد هغه چاته ویل کېږي چې هغه د کفر نه د اسلام نه وروسته کفر ته بېرته رجوع وکړي د اسلام نه کفر ته وګرځي او اسلام په ځای باندې پرېږدي چې دا معنا ډېره عامه ده روسته په اسبابو کې د دې وضاحت کیږي ان شاء الله د ارتداد اسباب چې دي اسباب ډېر اسباب علما لیکلي دي خو موږ دلته یو څو ذکر کوو اولنې سبب د ارتداد هغه د الحکم بغیر ما انزل الله په هغه څه باندې فیصلې کول چې الله نه دی را لېږلی یعنې قرآن او سنت نه غیر په نورو شیانو باندې فیصلې کول دا د ارتداد سبب دی په دې باندې سړی د الله د دین نه اوړي مرتد کیږي کافر کیږي ښه به ځان ته مسلمان وایي لیکن چې دا صفت پکې راغی چې په غیر د منزل الله باندې فیصلې شروع کړلې نو دغه ته کافر ویل کیږي دغه مرتدی د الله د دین نه اوښتی الله رب العالمین په سورة مائده څلور څلوېښتم آیات کې فرمایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون چا چې په هغه څه باندې فیصلې ونه کړې چې الله سبحانه وتعالی را لېږلي دي او د هغې په ځای باندې یو بل شی حکم وګرځاو نو فاولئک هم الکافرون دا خلک کافران دي همداسې آیات په همدې صورت کې دوه ځای نور راغلی دی چې یو ځای کې الله فاسقان ورته ویلي دي په بل ځای کې ورته ظالمان ویلي دي تطبیق د ټولو آیاتونو دا دی چې څوک د الله په آیاتونو باندې فیصلې نه کوي هغه هم ظالم دی هم فاسق دی هم کافر دی په دې اعتبار سره ظالم دی چې په منزل الله باندې فیصلې نه کوي نو د پردي حقوق به ضایع کوي نو په دې نسبت باندې به ظالمي او په دې نسبت چې د مانزل الله د فیصلې نه وځي نو خروج عن حکم الله دا فسق ګڼل کیږي نو په دې نسبت د فاسق دی او په دې نسبت باندې چې حکم به مانزل الله پر خودل دا کفر دی نو په دې نسبت باندې دا کافر دی نو یعنې په یو وار باندې دا درې واړه صفات په یو انسان کې را جمع کېږي چې حکم بما انزل الله پرېږدي، د الله په ایتونو باندې فیصلې پرېږدي او په دې باب نور ډېر دلایل شته دی. دغه ایت ځان له نه دی په دې مسئله کې. سورة النساء پنځه شپېتم ایت کې هم الله رب العالمین فرمایي، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم زما دې ستا په رب قسم وي رب العالمین فرمایي، لا یؤمنون دا خلق ایمان والا نشی کېدلی حتی یحکموک فیما شجر بینهم تر دې تا حاکم ونه ګرځي په هغه څه کې چې د دې ترمنځ را پیدا شوي دي د دې ترمنځ چې کوم اختلاف راشي او دغه اختلافي مسله کې الله او رسول حاکم ونه ګڼي قرآن او حدیث ته فیصله وی نسی نو دا سړی که د مسلمانۍ ډیر شعارونه وای دا مسلمان نه ګڼل کیږي الله رب العالمین ورته مؤمن نه وای الله په خپل ذات باندې قسم خوري او د دسی انسان د ایمان نه انکار کوي چې هغه د الله رب العالمین رسول فیصله کوونکی ونه ګڼي قرآن او سنت د فیصلې دپاره مرجع ونه ګڼي نو یو سبب د ارتداد دا دی چې حکم بغیر ما انزل الله دا وشي او دا اختیار شي او په دې ارتداد کې ډیر خلک واقع دي سره د دې چې ځانونو ته غټ غټ مسلمانان وای او په ځان باندې نه پوهېږي د الله د دین نه اوښتي دي په وضعي قوانینو باندې فیصلې کوي او دارنګه په نرخونو او په دودونو باندې فیصلې کوي د الله رب العالمین کتاب او داغه د رسول سنت د اشاعت غرزولی په دې باندې حکم دا ورته به پیدې غوندې کار ښکار کیږي دا ورته سادهګي ښکار کیږي دا ته په خوانې زمانه کار ښکار کیږي او په دې وخت کې په یو ځای او بل ځای کې جوړ شو قوانینو په مادو باندې فیصله ده دا ورته ثقافت او پرمختګ او تخکار کیږي ترقی ورته ښکار کیږي نو دسه خلک کافر شوی دي او د الله د دین نه اوښتي دي سره دې چې په ځان باندې نه پوهېږي چې زما څه حالت دی زما ایمان په کومه درجه کې دی آیا شته دی که د لاسه مې ورکړی دی دویم سبب د ارتداد تبدیل شرع الله د الله رب العالمین د شریعت بدلول د الله د شریعت په ځای باندې بل نظام او بل شریعت راوړل او هغه غوره ګڼل هغه قابل د تطبیق او د تنفیذ ګڼل او د الله رب العالمین قانون او د الله شرع دا قابل د تنفیذ نه ګڼل چې دا څلور صورتونه لري اولنې صورت دا دی چې یو سړی راولګيږي او د ځانه قانون جوړ کی چې هغه قانون د الله رب العالمین د شریعت مخالف وي نو د همدې شریعت خلاف قانون په جوړولو سره جوړونکی کافر، تصویبونکی کافر، د دې قانون توشیح کوونکی کافر او مرتد، د دې منونکی کافر، دې قانون ته فیصلې وروړونکی یا په دې باندې فیصله کوونکی کافر، د دغه قانون د خورولو دپاره او د رایج کولو دپاره خدمت کوونکی کافر. او په غیر شعوري ډول باندې د دغه کفري قوانینو په جوړولو، منلو، فیصلې وروړلو او د دغه قوانینو په خدمت باندې بوختېدلو باندې ډېر خلک کافر شوي دي، مرتد شوي دي، خو په ځان نه پوهېږي چې موږ څوک یي او زموږ ایمان په کومه درجه کې دی، ایا شته دی که موږ د لاسه ورکړی دی؟ دا خبره الله رب العالمین پخپله کړې ده، سورت مائده پنځوستم آیت کې الله فرمایي. افحکم الجاهلیت یبغون ایا دا خلق د جاهلیت حکم لټی ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون او څوک ډیر خسته دی د الله تعالی نه په حکم کې او په فیصله کې دا قوم لپاره چې هغه یقین لري نو د الله د قانون په خلاف د قوانینو جوړول دا د جاهلیت حکم دی دا چې هر قانون وي او هر څوک یې جوړوي شیخ الاسلام ابن قیم رحم الله وی چې د اسلام په دین کې دا معلومه خبره ده چې چا د اسلام د دین نه غیر د بل قانون او د بل دین اتباع جایز وګڼله نو دا کافر دی او دا په اسلام کې پاتې نه دی د اسلام د دایره نه خارج دی نو په دې باندې انسان کافر کی چې د الله د شریعت نه غیر د بل چا شریعت ته غاړه کیدی په دې وخت کې تاسو وګورئ چې په ټوله دنیا کې اول الله رب العالمین شریعت چې کوم سیاسي نظام موږ ته راښودلی دی هغه تبدیل شوی د غرب په دیموکراسۍ باندې د هغې په ځای باندې غربي دیموکراسۍ راغلي دي او په مسلمانانو باندې حاکمې دي ټولو خلکو دغه غربي دیموکراسي منلې ده او ټول د همدې لپاره په خدمت بوخت دي او په دې کې چې کومه مقننه قوه ده چې قانون جوړولو واک ورکړی شوی دی چې هغې ته پارلمان ویلی کیږي د هغې دپاره خلک کاندیدیږي او نورو له ووټونه ورکوي څوک په ووټ ته په ودرېدو کافر کیږي او څوک د ووټ په ورکولو باندې کافر کیږي او په دې کې ډېر ملایان اخته دي چې هغه د اقتدار شوقین دي په دې کفر او ارتداد کې واقع شوي دي خو د خلکو د ارتداد مسولیت هم دی په غاړه باندې لري چې دی ګرځي او د خپل اقتدار نشې لیونی کړي او د دې لپاره خلکو ته دعوت ورکوي چې تاسو رای ورکړئ او دا ښه کار دی او دا امانت دی او دا پلان دی او پلان دی په حقیقت کې دغه عامه انتخابات او رای یا د پارلمان د پاره او یا د جمهوری ریاست د پاره او یا د بل شي د پاره دا د دیموکراسي اصل دی او دیموکراسي په غرب کې جوړ شوی قانون دی د اسلام د دین په مقابل کې نو نوې دین دی چې منځته راوړل شوی دی په دې کې ور داخلېدل کفر دی د دې منل کفر دی او دې ته غاړه ایښودل کفر دی د دې لپاره خدمتونه کول کفر دی نو یو دغه مسله کې خلک ټول واقع دي د بل طرف نه بیا د دغه دیموکراتو نظامونو معاهدې دا دي او د دې سوګندونه او لوړې دا دي هر وخت کې چې دا کوي چې موږ به د ملل متحد نړیواله اعلامیه دا منو او نړیوال قانون هغه قانون چا جوړ کړی دی خو الله رب العالمین نه دی رالیږلی بلکه هغه د اسلام په ضد جوړ شوی قانون دی ملل متحد څوک دي هغه ملکونه چې د اسلام په ضد باندې را جوړ شوی دي اتحاد یې کړی دی اتفاق یې کړی دی او بیا د اسلام په ضد نظامونه جوړ کړي دي د اسلام په ضد اعلامیې جوړې کړي دي او ټولې دنیا ته خورې کړي دي او غواړي چې په ټوله دنیا د اسلام په ضد قانون وضع کړي او بیا یې په خلکو باندې تطبیق کړي او ویې مني چې په کوم ځای کې نه منل کېږي هلته جنګ اعلانوي، بانه ورته بله جوړوي خو جنګ یې د قانون لپاره دی، د یو نوي دین لپاره دی چې دی خپله جوړ کړی دی او د اسلام په ضد یې خلکو باندې تطبیقوي. نو دغه د ملل متحد نړیواله اعلامیه ده او دا د بشر د حقوقو نړیوال فرمان دی او دا د امریکې، نیو ورلډ آرډر دی او دا نورې قیصې دي دا په دې زمانه کې خلکو باندې تطبیق شوي دي او پې منل شوي دي څوک په ځان باندې پوهیږي او څوک په غیر شعوري ډول په دغه کفر کې او په دغه ارتداد کې اخته دي او په ځان باندې نه پوهیږي نو دا دویم سبب دی د ارتداد تبدیل د الله تعالی د شرع ځان ته په دې باندې فکر کول پکار دي چې په لاشوري ډول باندې یو سړی مرتد شوی نه دریم سبب یې موالات الکفار، د کفارو سره دوستانه او د هغوی سره مرسته کول د مؤمنانو په مقابل کې، دا د ارتداد سبب دی، په دې باندې سړی مرتد کېږي. الله رب العالمین سورة مائده یو پنځوستم آیات کې فرمایي، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصاری اولیاء، ای مؤمنانو! تاسې یهود او نصارا په دوستۍ سره مه نیسئ، دې سره دوستانه مه کوئ، بعضهم اولیاء بعض، دوی ستاسې په مقابل کې د یو بل سره دوستي کوي او تاسې بیا د یو بل سره دښمني کوئ او د کفارو په تله کې پرېوځئ، ومن یتولهم منکم فانه منهم، او چا چې ستاسې نه د دوی سره دوستانه وکړله دا د همدوی نه شه، د دې د جملې نه وګرځېده. ان الله لا يهدي القوم الظالمين یقینا الله تعالی ظالم قوم ته هدایت نه کوي بل ځکه الله رب العالمین سوره مائده یو اتیم آیات کې فرمایي ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون کله خلکو په الله او په پیغمبر او په قران باندې ایمان لرله نو د کفارو د دوستانی اعلان به نه کوله لیکن اکثره خلک د دینه فاسقان دي دی باندې ځان پی کول په کار دي ډیر خلک د کفارو په دوستانه او په مدد کې واقع دي خو په ځان باندې نه پويږي ځکه د موالات نه پیژني لکه هر هغه څوک چې په یو داسې څه کې واقع کیږي چې کفارو ته د هغې ګټه رسیږي نو دا د کفارو سره موالات هم دی دا د کفارو سره نصرت هم دی هغه خلک خو کېدای شي ډېر خلک وپېژني چې د کفارو سره یې اسلحې ته لاس کړي دي او د هغوی په ملګرتیا کې اوږه په اوږه د مسلمانانو په مقابل کې او د اسلامي نظامونو په مقابل کې جګړې جګړې ته ولاړ دي، جنګېږي، ایتلافونه کوي. کېدای شي ډېرو خلکو ذهن په دې باندې خلاص شي دا د کفارو سره مدد کوي لیکن ډېر خلک یې په غیر حربي ډول باندې د ځان سره ودرولي دي د مسلمانانو فکرونه پې خرابوي د مسلمانانو عقاید پې فاسدوي مسلمانانو ته پې غلط افکار پیچکاري کوي نو د کفارو سره موالات او د کفارو سره نصرت که مستقیم وي او که غیر مستقیم وي دا د ارتداد سبب دی او ډیر خلک په دې ارتداد کې واقع دي خو په ځان باندې نه پوهیږي څلورم د الله رب العالمین په دین پورې استهزا کول د الله د احکامو نه په یو حکم پورې ټوکی کول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنتو نه په یو سنت پورې ټوکی کول هغه که ورکوټه چا تخکاری کو غټو تخکاری خو الله رب العالمین د پیغمبر سنتو ته دونه عزت ورکړی دی چې په یو سنت پورې استهزاء او ټوکی کول په دې باندې سړی د الله د دین نه وځي او مکمل کافر کیږي لکه یو سړی راولګي د ګیره پورې ټوکې وکړلې یو کس راولګي د سنت طریقه باندې جوړو وختانو پورې ټوکې وکړي یو کس په سنت طریقه جوړو لباس او جامو پورې ټوکې کوي په دې باندې دا کس کافر کیږي مرتد کیږي د الله د دین نه وځي الله سبحانه وتعالی فرمایي ایا په الله تعالی او د هغه په آیاتونو او پیغمبر پورې تاسې ټوقې کوئ؟ لا تعتذرو، بانې مه کوئ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تاسې کفر کړی دی وروسته د ایمان نه. نو ګوره دې ته الله رب العلمین کفر ویلی دی چې یو څوک د الله رب العلمین په آیاتونو پورې، د الله رب العلمین د دین په احکامو پورې، د نبي علیه الصلوة والسلام د سنتو نه په یو سنت پورې ټوقې وکړي. نو دا سبب د ارتداد دی، په دې سړی د الله د دین نه وځي او دغه قیمتي سرمایه ایمان د لاسه ورکوي، په دې کې ډېر خلک اخته دي چې د الله په دین پورې ټوقې کوي، د الله رب العالمین په احکامو پورې، د دین په حکمونو پورې او د نبي علیه صلات و سلام په سنتو پورې، په دې وخت کې خلکو مکمل د امریکې په ثقافت باندې ایمان راوړی دی، امریکنی تهذیب، امریکنۍ بد اخلاقي، بې دیني، عیاشي، بربنډتیا، دیموکراسي. دا خلکو ته تهذیب او ثقافت ښکاره کېږي او د الله رب العالمین دین ته د سادګۍ په سترګه باندې ګوري او د دې بې عزتي کوي، دې پورې ټوکې کوي، استهزا ورپورې کوي. دې باب کې ډېر خلک داسې شته دی چې د الله د دین نه وتلي دي خو هغه په ځان باندې نه پوهېږي. بیا د دې سره لمونځ هم کوي، روژه هم نیسي، سخته په ځان تېروي، تلاوت هم کوي، ځینې بیا تهجد هم کوي، لیکن د الله رب العالمین د دین نه بهر دا کارونه سرته رسوي، الله ته دا نه دي قبول. او مؤمنانو ته ساده ویل دا د پخوانۍ زمانې نه د منافقانو او د مرتدینو طریقه ده، او په دې وخت کې څوک چې د الله رب العالمین د دین د احیا او د ژوندي کولو لپاره کار کوي او د الله د دین درد ورسره وي دا منافقان، دا رذیلان، دا بې دینه، دا سپک خلک، د دیموکراسۍ بربنډ خلک دی رالګېږي او هغې ته ګمراه وایي، ساده ورته وایي. قمقل ورته وايي، ورپورې خاندي او په هغې پورې ټوکې کوي، الله رب العالمين به د دې سره حساب کوي، خو دغه خلک مرتد دي، د الله د دين نه اوښتي خلک دي، چې دا د الله رب العالمين د دين والا خلکو او د الله رب العالمين په دين باندې دردېدلو خلکو پورې خاندي او هغې پورې ټوکې کوي، نو ګوره هر کله چې مؤمنانو پورې خندا کول د الله د دين په حکمونو پورې خندا کول، دا سبب د ارتداد دی په دې سړی مرتد کیږي نو د مؤمنانو د اسلام او د مسلمانانو په ضد جګړه دا به څنګه ارتداد نه وي او په دې زمانہ کې ډیر خلک د امریکا په قطار کې ودرېدل پوره پوره ملکونو ائتلافونه وکړل د کفارو سره څوک د امریکې سره په ائتلاف کې دي څوک د روسیې سره په ائتلاف کې دي او څوک د چین سره په ائتلاف کې دي څوک جرمني او جاپان سره او د دنیا کفار د ملل متحد په نامه باندې سره راټولیږي د اسلام په مقابل کې اتحاد جوړي خو د دنیا مسلمانان د هغوی غلامي کوي او د هغې په مقابل کې د الله د دین فکر ورسره نشته دی د مسلمانانو په ضد جنګیږي د هغې په امر باندې او د غم خبره لا دا ده چې په دې لاره کې د مولیانو نه استفاده کیږي امریکا ده چې اسلام یې خلکو ته دوه تقسیمه که او کوم اسلام کې چې د دی ژوند ته خطر نه وي، د دی امریکې ته خطر نه وي، د دی کفري نظامونو ته خطر نه وي، د دی دموکراسۍ ته خطر نه وي، هغې ته معتدل اسلام نوم ورکوي او خلک هغې طرف ته رابلي چې یاره یو معتدل اسلام ته ضرورت دی او کوم اسلام چې د الله رب العالمین د طرف نه راغلی اسلام دی او په هغې کې د الله د نظام قیام وي، د الله د دشمنانو سره به کې دشمني وي د الله د دوستانو سره به کې دوستي وي د هغه اسلام په ضد باندې خلک تیاري او د هغه اسلام په ضد باندې دشمني اعلانوي هغه اسلام خلکو ته د سخت دریزۍ تشدد او افراطیت په نامه باندې ورپېژني او بیا د هغې په مقابل کې خلک ودري او په دې باب کې او په دې لاره کې د هغه خلکو نه ډېر کار اخلي چې د دین په رنګ باندې څه نا څه رنګ وي، د مولانو په نامه باندې، د علماو په نامه باندې وي، لکه په دې وروستیو کې د حج او قاف وزارت یې دلته دې ته اوس اړ کړی دی چې د هغه مسلمانانو په باره کې دوی د علماو نه استفاده وکړي کوم مسلمانان چې د الله رب العالمین د دین نفاذ غواړي د الله د دین حاکمیت غواړي هغه مسلمانانو د ټکولو د پاره اوس د محراب او د منبر نه دا خلک کار اخلي نو په دې خبرو باندې خلک کافر کیږي چې د الله د دین په مقابل کې جګړې ته راوځي او د الله د دین په مقابل کې خنداګانې کوي او دا رنګه مؤمنانو پسې ټوکی کوي مؤمنان سپک ګڼي په کوم سبب د ارتداد د الله سره شرک کول دي په عبادت کې کفر نه انکار کوو او زمونږ او ستاسې ترمنځ دشمني او کینه ښکاره شوله او په ډاګه به سره کوو نهم سبب د ارتداد هغه سحر او جادو کول دي جادوګر کافر دی سورة بقره یو سل او دویم آیات کې الله رب العالمین فرمایي وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا سلیمان علیه السلام کفر نه دی کړی شیطانانو کفر کړی دی ځکه چې يعلمون الناس السحر خلکو ته جادو ښوده نو جادو ښودل او د جادو کول دا سبب د کفر د ارتداد او د اسلام نه د وتلو ښودل شوی دی نو دغه د ارتداد اسباب دي نور ډیر اسباب لري خو موږ په همدې باندې اکتفا کوو ځکه چې نور په دې کې داخل دي دغه بنیادي اسباب دي خو مرتدین په دوه قسمه دي دا زمونږ د درس دریمه برخه وه چې اقسام د مرتدینو بیان کړو مرتدین په دوه قسمه دي یا ارتداد په دوه قسمه دی یو ردت مجرده دی دا هغه دی چې یو سړی مرتد وي خو په لاس، ژبه او قلم سره مسلمانانو او اسلام ته ضرر نه رسولی بس خالي لازمي مرتد دی خپله د دین نه اوښتی دی د الله دین یې پریښی دی نو دې ته ردت مجرده ویل کیږي دویم ردت مغلظه دی ردت مغلظه هغه ته ویل کیږي چې یو سړی مرتد دی خو د دې ارتداد سره په مسلمانانو پسې شوی دی په هغې پسې اسلحه اخیستې ده په لاس ژبه او قلم سره مسلمانانو ته او اسلام ته ضرر رسوي دغه دوه قسمه مرتدین دي یعنې دغه اسباب د ارتداد په دې کې چې یو سبب په چا کې راغی یعنې د الله د نازلو شوو ایاتونو او د قرآن او د حدیث نه غیر په بل څه باندې فیصلې وکړلې یا یې تبدیل د شرع الله وکړ یې د کفارو سره موالات وکړه، یې استهزاء بالدین وکړه، د الله په دین پورې ټوکې وکړې، یې د اسلام او مسلمانانو پورې خنداګانې وکړلې، یې د الله سره شرک وکړ، نبوي طریقې بدې وګڼلې او کافر ته کافر ونه ویل او یا یې سحر وکړ، خو جګړه د اسلام او د مسلمانانو په ضد نه ده شروع کړې. نو دې ته مرتد ویل کیږي خو د ده ارتداد ارتداد مجرد دی او که ورسره جګړه شروع کړي د اسلام او د مسلمانانو په ضد نو د دې کس ارتداد به ارتداد مغلظ دی اوس د دې دواړو په منځ کې په حکم کې فرق شته دی او د دې دواړو بیا د اصلي کافر سره هم فرق شته هغه څوک چې په ردت مجرده کې اخته وي، مجرد ارتداد کې، چې دی په خپله مرتد شوی دی خو مسلمانانو ته ضرر نه دی رسولی، اسلام ته ضرر نه دی رسولی، نو دا کس چې دی ده ته به د توبې تلقین کېږي، یعنې توبه به ترې غوښتل کېږي چې توبه وباسه، که توبه یې ویسته، نو دا به مسلمان ګڼل کېږي او د مسلمان ټول احکام به په ده باندې جاري کېږي او په اسلامي ټولنه کې د اوسېدلو حق لري، د مسلمانانو په هدیره کې به ښخېږي. د توبې نه وروسته به نکاح تازه کوي او منکوحه زوجه به ورسره پاتې کیږي او که چیرته توبه ونه ایستله او انکار یې وکړ د توبې نه نو دا به وژل کیږي د ده په حق کې بیا د اصلي کفارو په شان حکم نشته دی چې د هغه په شان یا ته غلام جوړ کړي جزیه پې کېدي او یا یو بل له طریقې سره هغه معاف کړي د دې معافي بیا په شریعت کې نشته دی توبه ویستله صحیح ده که توبه ونیستله نو دا به وژل کېږي او دویم ردت مغلظه چې دی نو د دې حکم دا دی چې یو سړی دی چې مرتد هم دی او بیا په لاس ژبه او قلم باندې اسلام او مسلمانانو ته ضرر هم رسوي نو په ټولو حالاتو کې دی واجب القتل دی وجل کیږي به د توبې غوښتنه هم ته نشته چې توبه وباسه ډایرک به وجل کیږي او ډایرک به پنهخه کیږي او کدا سره په خپل اسلامي نظام تراغه غاړه کې خودله او د اسلامي سب سره یو ځای شه او توبه ویستل نو توبه به قبليږي خو کدا په جنگ کې د مجاهدینو په لاس ورغه نو به توبه نه قبليږي قاضي به حق نه لري چې په داسې مرتد باندې رحم وکي او یا د مرګ نه غیر بل فیصله سره وکي دا به ډاریک وجل کیږي د کافر اصلي سره د دې فرق دا دی که دا د مسلمانانو په لاس کې پریوځي او سره بندي شي نو د اصلي کفارو سره د دې فرق دا دی چې د اصلي کافر قتل هم روا دی غلام جوړول هم جایز دي جزیه اخیستل هم ترې روا دي بندیان هم پرې ازادول جایز دي او که احسانان یې پرېږدي د دې لپاره چې مسلمانان او د اسلام تاثیرات نور کفارو ته ورسي نو دام روا ده خو مرتد بندي چې ده نو د دې په اړه د امت اجماع ده چې دا به وجل کیږي لکه علامه سرخسی وایي فاما المرتدون کانوا مسلمین فی الاصل مرتدین فاصل کې مسلمانانو خو به رسته اسلام پریخه د کفر ته تللی دي نو فلا يقبل منهم الا السيف او الاسلام د دې نه به نه قبلېږي مګر توره یا اسلامه خو دا په هغه صورت کې چې د مسلمانانو په لاس کې پریوتی نه بندي شوی نه چې مخکې د بند نه اسلام قبول کې او راشي تسلیم شي نو دا آزاد دی دا به خلاصي او که اسلام نه قبلونه به به جنگ ور سره کیږي ابن رشد چې مالکی عالم دی دا وایي الجزیة توخذ من اهل الکتاب والمجوس ومن العجم بی اتفاق، جزیه به د اهل کتابو او د مجوسو د عجمو نه اخستل کیږي په اتفاق د امت باندې، ولا توخذ من قریش ولا من المرتدین او د قریشو او د مرتدینو نه به جزیه نه اخستل کیږي په اتفاق د امت باندې، لقوله صلی الله علیه وسلم، د نبی علیه الصلوة والسلام د دې قول د وجې نه چې فرمایي، من بدل دینه، چا چې خپل دین بدل که فقتلوه هغه ووجنې مردار یې کړئ شیخ الاسلام ابن قیم رحم الله وایي ان عقوبت المرتد اعظم من عقوبت الكافر د مرتد سزا د کافر اصلي نه زیاته ده په ډیرو وجوهاتو سره یو وجه دا ده چې مرتد چې دی دا په هر حال کې وجلی کیږي او منها ان المرتد يقتل وان كان عاجزا عن القتال مرتد که د جنګ نه عاجز هم هم وجلی کیږي با او دومره ده چې مرتد بندي د مسلمانانو بندیانو د آزادولو لپاره پرېښودل جایز دي د تبادلې په ډول خو په درې شرطونو باندې اول شرط دا چې که په بله طریقه د مسلمانانو بندیانو آزادول ممکن نه و نو بیا به دا مرتد بندي ورکولی شي مسلمانان پې آزادولی شي دې ته تبادله وایي دویم شرط یې دا دی د دې تبادلې چې مرتد به په کفارو کې مشر قومندان او ضابط نه وي که مرتد د کفار د جګې عهدې خاوند و نو دا به بیا نه ورکولی کېږي او دریم شرط یې دا دی چې په تبادله کې به مصلحت زیات وي د مفاسدو نه مصالح به زیات وي کله کله داسې شي چې د تبادلې مفاسد ډېر وي د مصالحو نه نو به تبادله نه کیږي د مسلمان او د مرتد ترمنځ او چې کله مصالح پکې ډیر وي د مفاسد نه په دغه وخت کې به تبادله کول شي نه دا د مرتد بندي احکام دي نو الله رب العالمین په دې آیات کې په مؤمنانو باندې غږ کوي چې ګوره تاسو د خپل دین نه وانه وړئ څوک چې تاسو د دین نه واوړې ده فسوف یأتی الله بقوم زرد چې الله به داسې یو قوم راولي یحبهم چې الله به ورسره مینه کوي ويحبونه او دا قوم به د الله سره مینه کوي اذلت علی المؤمنین مؤمنانو ته به ډېر عاجزي کوونکي عزت علی الکافرین او په کافرانو باندې به ډېر سخت وي لکه بل ځای کې الله فرمایي اشداء علی الکفار رحماء بینهم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو خصوصیت دا و چې په خپل منځ کې ډېره مینه وه خو په کفارو باندې ډېر سخت و یجاهدون فی سبیل الله د دې کار به دی چې د الله په لار کې به جهاد کوي ولا یخافون لومة لائم او د جهاد په لار کې به هیڅ ملامت کوونکي د ملامتۍ نه نه یریږي ذلک فضل الله دا د الله مهرباني ده یؤتیه من یشاء ورکوي چاله چې وغواړي والله واسع علیم الله تعالی پراخه علم خاوند دی الله رب العالمين دې موږ ته په خپل دين باندې استقامت نصيب کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين